مغضوب علیهم او منافقین عام مقصود اصلی خطاب خاص ځان وعد بنی اسرائیلو اولا نوع اته نعم او دو نقم تقیمه پنوم کار نکی گی دویم دا با و اجدادو درې خباستونه نقض عهد کتاب الله نه مني سنت نه مني واقعه د ظرف د بقري پنځم پخوانی څه کوي دا پیغمبر نه مني اخر کې شکوا سره د اعلان مباهلینا كان عدوا لجبريل داود سوي جوابه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ضدين الشبهي ينفعهم علم فائدہ ده لیکن دوبا داسې سزده کول چې دوی ته به تاوان رسوي هر علم فی نفسه ناکاره نه دی لیکن په دریو وجو سره مضموم ګرځي یو چې نقصانات ډیری او منافع کمی لکه سحر نجوم د الله نه نظر کټ شي شیخ ته نږدې شي فلسفه او سینس یقیني په اسباب وي اسباب علت مالک د اسبابو چې الله دی هغه ته هیڅ توجه نه کوي دویم کوم علم د انسان د استعداد نه بهري په مشاجرات د صحابه او سبب د گمراهۍ ګرځي قضا او قدر کې بحث کول درېم وجه په علوم شرعیو کې بې ځای تحمق کول افراط تفریط د مخکې سره مناسبت لکه سحر او غلط علمونه خورول نو داسې د دو نور هم ناکاره کلمات شته مشتبه د سحر مطلب تلبس او دوکه وی الله پاک فرمای چې یوازې سحر خو نه دی بلکې دوی خلق له دوکه په مشتبه الفاظ سره هم ورکړي کما یمنع عن السحر نو کذا یمنع عن الالفاظ المشتبه حاصل دوکه د دوی استعمال د الفاظ شرکیو کی او د بیادبی کی قرآن جواب ورکوي چې مشتبه لفظ مه وایه او صاف لفظ وایه. اې مؤمنانو! وایه راعنا وایه انظرنا واسمعو ومنئ او د کافرانو دپاره عذاب دردناک دی. ما يود الذين کفروا نغواړي کافران د کتابيانو او نو مشرکان چې راولې غلې شي پتا سو باندې څه خیر دا طرف دا رب ساسو الله خاص کی مهربانه خپل اغه څوک چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی الذين كفروا من أهل الكتاب د څلورو شبهو نه رستو دا تنبیه ده وللکافرین عذاب علیم د څلورو وړ شبهو سره لګي او تقطیع ذکر چې دا د څلور وړو شبهو سره لګي سوال دا چې نبی علیہ السلام په تقریر کو صحابه په خبره په نه شو نراعینا بایوی راعینا یا رسول الله زمون لحاظ وکا او دوباره را تدا خبر وکا يهوديان ناستو نو دوی به دا لفظ شروع کو او په غلط نیت لئی لسانی زور به ولور کو راعینا په عربی کې او په سوریانه کې ور سره لفظ د الف سیوا شوه دی د پاره د ندا اے قمق لزنو او دا کفر سعد ابن معاذ رضی الله عنه د دو په لهجه پوه نوې کدا مو وی دوباره نو څټ بدل وهم دلیل د دوی د وایلو تمیسا 46 نمبر ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا ليا بألسنتهم تعوذي جبه قلو لرا لي لسان ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير نبی علیه السلام د قریشو بیزی سپه قراری تو لګ رقم باندې ساتلی با دام کفر درم راعینا امر رعایت نه د دوی مقصد دا و چې زموږ حفاظت او باندې وکړي او دا صفت د الله دی سلورم راعینا باب مفعل دا فعل صدور د بینو نغواړي ستا لحاظ مون ساتو نو توم زمون لحاظ ساتا توم بیا دبی مساوات څنګه شو پنځم، د مصر په ځیني تاریخونو کي دا لیکلي دي چي د مصریانو ډېر معبودانو یو غوا وه او عبادت د هغې ته به یې حاسور ویل نور سپوږمۍ ستورو او نور ته به یې هذا اکبر او دې معبود اکبر ته به یې آمین راع یا راع وي عقیده یې دا وه چې د مصر باچا هغه څوک کې دي شي چې د نور سوري پی مراد د يهودو په مخکینه اصطلاح کې په معنا د لوی محبوب نسی صریح سره دا حرام شو لا تقولو رعینا مقصد دا چې صلی الله علیه وسلم ته دوی معبود اکبر وی لقب د شاه مصر فاراعو او داغین فرعون به جوړ شوی آیات کریمه عبارت شو عبارت النص شو فنه دراعنا او په طریقه د دلالت النص مهمه کلمه هر هغه کلمه حرامه ده چه مهم د کفر او د شرک وی. علامه شامی دو سو ترپن جلد پنځم کی لیکی سوره جن یوشتم یا لکا عبد الرسول عبد النبی نوم اخودل اگر که په معنا د تابع سره دی لیکن مهم دی حضرت او حضور هم ډیر مستعملول ندی پکار ها البته مستقله مسله تی جوړول ندی پکار څوک په عقیده د حاضر ناظر وی ناجایز لا تقولوا راعنا موای الفاظ مشتبه او وای انظرنا صاف الفاظ یهودو بوی چې دو ویل څه خبره نه وه او چې موږ شروع کړه نو موای واسمعو خبره ومنئ مولانا آزاد فارع محی الدین فرعون شو درې څلوېښت پیري عوامر دي پکې اتیشتو کې نواهي دي اتلسو کې اخبار دی چې پاره کې د اتو مرجع او د لسو مرجع نواهی ته ده او دا دلالت کوي شرافت د دی امت باندی. ما یو مسله دا ده چی یو لفظ مهم دی لیکن شاری ویلی دی لیکن لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم جائز دی لفظی اشتراک شته معنن اشتراک نشته دویم د آیات نه دا مسله معلومه شوه چې د مشرکانو سره مشابهت د هغو په اقوالو افعالو کې نه دی په کار، لا تقولو راعنا وقولو انظرنا. حافظ ابن کثیر من تشبه بقوم فهو منهم اعتراضات دو شروع کړو چې ګوره خپل یو کار کوي غینا وي من منه کوي صحابه هم الله منه کوي بحق فلان کی احتمال د غلط معنا شته لکه عبد الرسول عبد النبی دانو مبهم دی درودی تاج فتاور شیدیه حال بطن نصوصو کې اطلاق راغلی جایز دی یا ایوه الذین آمنو غلط معنا نه بزان ساتي اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی غایب نه دی مخاطب جوړ کړو نوی اے مومنان اے هغه کسانو چې وی ایمان راوړی دی تاسو بنوه هم زورنا ته به هم ضرورت نی که ته صحیح غوږ کیری. ملګری درس کی ناست دی صحیح وری تپوس ته کم کوس ضرورت پاتی کیږی. هم زورنا ته به هم حاجت پاتی نشی. جواب، کتابیان په دې نوم مشهور وو. دا نه چې دا مشرکان نه دي او دا مسله که مخکې له راغله نو موږ به یې یو ځای وچوړو. یو ځای کې د علماو په مجلسو یو عالم دا مسله چړله د کوستان دویم جواب دا دی چې ولا المشرکین دا عطف دی په الذین کفروا باندې اهل کتاب او مشرکان دو قسم شو او دا کافر دی من خیر صاف خبره والله يختص برحمته من يشاء رحمت چې د نیکانو بندګانو بد نه وي رحمت الفاظ ماسوره آتعي منصورا يختص برحمته من يشاء ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها جواب د پنځم سوال دی په خپل خبره کې شکی نن یو او سبا بله نن مو دا بسنګ مو چې نن یو شان خبره کوي شان خبره کوي. پرون قائل وی جمع منی د دعا کول نن وای نشتی ته وای پرون الک وی کینو نن دی پرتوګ واچوه. حاصل د جواب په هره خبره کې مونږ د الله تابعدار یو هغه چې لري کو زایل کو مونږ یو آیات یا رستو کو هغې لره نأتي راوړو بخير منها غوره د هغې نه او مثلها يا په شان د هغې الم تعلم ايا ته پوه نه يې چې يقينا الله په هر څه باندې قدرت والا دی ألم تعلم أن الله له ملك السماوات دا د اصلي دعوي سره لګي اصلي دعوه یا ایها الناس اعبدوا ربکم ولی ته خبر نه چې یقینا الله یوازې دی الله لره بادشاہي د اسمان مکې وما لکم او نشته تاسو لره من دون الله سوا د الله نه من ولین هیڅ دوست ولا نصیر او نو امدادی په دې مقام کې نسخ د هغې مناسب تحقیق نسخ د قرآن بالقرآن نسخ د حدیث بالحدیث اتفاقی جائز او دیتا نسخ د موافق ویلې کی نسخه د قرآن بالحديث، حديث ناسخ د قرآن شي، مطلق و مقيد که د حديث بالقرآن امام شافعي صاحب په دې نه دی قائل. مشکات صفحه بتیس کی دا روایت شته دلیل کلامی لا ینصف کلام الله جواب ما اقوله اجتهادا دلیل وی چې مخالفین به اعتراض کوي چې الله د خپل پیغمبر خبره په خپله نه مني موږ یې څنګه ومنو پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله د الله خبره نه مني نو موږ یې څنګه ومنو جواب د مخالفینو د اعتراضاتو څه سر نشته هغو خو به دا هم وایي چې کله الله یوه خبره کوي کله بله کله پیغمبر علیه السلام یوه خبره کوي کله بله دیمه لفظ منسوخ شي حکم نه منسوخ او سلورم حکم منسوخ او لفظ نه يي منسوخ کړو لکه واعفو واصفحو. لفظ منسوخ دی حکم نه دی منسوخ د هغې مثال لکه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نکالا من الله مانځه کې نشي ویلی مونځ پرې فاسد دی حکم پاتې دی یا الا بلغو عنا قومنا فإنا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا نسی مطلوب منسوخ شو حکم پاتې دی درېمه نسخه ذاتي نسخه دوه قسمه ده ذاتي او وصفي ذاتي قرآن ناسخ د قرآن حدیث متواتره ناسخ د قرآن نسخ وسپی په حدیث مشهوره سره لکه نس مطلق حدیث مشهوره راغی مقید کړ حدیث متواتره دې ته ویل کیږي چې په هر قرن د قرونو کې هر دور کې دومره روات را نقل کړي چې اجتماع داغي په کذب محاله په نزد عقل سلیم او دا مفید د علم یقیني حکیم شورا مفید د علم الثمانیه خبر واحد مفید د ځوان متواتر دو قسم دی یو دی د فقهاو او بل دی د محدث نظر د محدثینو سند د فقهاو متن ته نو ګڼ احادیث چې د محدثینو په نيز متواتر نه دي فقها ورته متواتر وایي قدر مشترک حد د تواتر ته رسیدلی ځکه وایي چې واحد انواع المشهور ما تلقته الامه بالقبول یو حدیث ته او حجت د فقهاو دی نو دا دلیل د تقویت دی او دا مستقل د وجوه د ترجیح نه دی سلورم نسخ اختلاف نو متأخرین وی چې نس ویل کیږي بیان د انتها د مودې د عمل د نس مثلا د دې نس دومره موده او ختمه شوه متقدمین وی چې نسخ تغییر فی الجمله د دې وجه نه منسوخات دا هو پنيز قران کریم کې ډیر زیات متأخرین کمی اتقان شل شمارلی دی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ پینزو فیض الباری کی کشمیری رحمه اللہ فرمائی أنه ثبت عندي بالاستقراء أنه ما من آية إلا هي وهي محكمة محكمة في بعض الجزئيات أو داري مثال سپحو حکم د جهاد نو متقدم وي منصوب متاخر وي په خپل آپس کې په دې عمل کولې شي شاه صاحب مطلب دا دی چې په قران کریم کې داسې آیات نشتی چې هغه صرف او صرف د پاره د ثواب دی او څه فایده یې نشته. او دا د اهم او د مشکل مواضع نه دی اتقان کی سیوتی وی قد اکثر الناس في المنسوخ من عددی وادخلوا فيه آیا ليس تنحسروا وهناك تحرير آين لا مزيد لها عشرين حررها الحزاق والكبر په اشعارو کې دا لیکلي دي صورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره څلور قسم دي ځینې کې دواړه نشتی ځینې کې دواړه شته ځینې کې یو شته بنی نشتی پنځمه يهود اعتراض کوي چې الله ناسخ را لګو منسوخ را لګو نو علم په ناسخ وو او کنه منسوخ چه کله الله رالیږه نو علم یې په ناسخ وو ناسخ یې نه رالیږه د حکمت د لاسه او دا غي مثال شوګری مریض دی بلډ پرشر والا دی پته ولګېده چې د ناسخ او د منسوخ د متقدمینو او د متأخرینو په درمیان کې نزاع لفظي ده ځکه متقدم تغییر فی الجمله او داغی مثال سوره انفال 15 شپیتم کې مسلمانان کمو نو یو مسلمان باندې فرضي حکم چې لس کافر به مرداري الان خفف الله مسلمانان ډیر شو یو اولد یو به دوه خامخا مرداري که یو ولګي دا او اوسم سل مردار کړو دا غینه سیوانو سو ګناه خو نه دي دویم مثال په اخر د بقره کې براشي نسخ انسا د دې په درمیان کې فرق نسخه، تبدیل تلاوتاً یا حکماً او یا جمیعاً. انسا په خپل حال پرېښوده. شیخ ته پنجپیر رحمه الله به معنا کوله چې او کلمه د استطراد ده. هغه چې منسوخ کو مونږ یې وایه یا نه منسوخ کو هغه لرا نو په ما د چاوس نه رسی او نون سیحا په خپل حال پریدو دویم نسخه دغه معنا نون سیحا هیری کو ځکه نساء بالهمزه هم راغلی دی او بدون الهمزه هم ننسها چې په غیر د همزې نشي ترک او چې د نساء نشي نو تأخیر دا نسیان ابن عربی وایی چه اون انسها دا کلمه د استطراد ده. دریم نسخه د حکم لفظی کنه انسا حکمی لفظ نشته تلاوت ختم شي په کوم پاتې یو که نه څلورم نسخه کې بدلی انسا لا اله بدلی پنځم نسخه رفع بالهمزه شي نسأ تاخیر او همزی نشي نو په معنا د تاخیر او د ترک حاصل د اعتراض د دو داو چی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وینا کې متردد دی کله یو خبره کوي کله بل منګ نه منو د الله رسول نه دی په خپل محل کې مفید شو لکه څنګه مخکې منسوخ وو دیو جنا ننسها دو قراتون دی پدی کی یو ننس اوخا دی عمل کی به ویړی اجر کی به ډیری مثلها په عمل کولو کی اجر به ډیری علم تعلم د نفی د علم د پاره نه دی بلکې د تنبیه د پاره دی او ماوی د دې علم تعلم ان الله له ملک السماوات نږدې سوم تعلق شته ناسخ یې رالېږه په منسوخ قادر و پوه و. شیوخ وایي چې دا د اصلي دعوې سره لګي، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. عام مفسرین یې نږدې سره لګي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نصير امدادي چې مصیبتونه لري آیت سره مناسبت دا دی چې الله ناسخ رالیږي مقصود یې ستاسو امداد دی. دې آیات وویل چې زما او ستا دپاره سوا د الله نه هیڅ دوست، ولي او نصیر نشته. نساء پچهتر دعاء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لتقوي نو هغه ځای کې الاسباب دلته ما فوق الاسباب تزکیه خواندان کوم ادعیه د قران نه مستفاد دي نو یو دا دعا ده سړی ځان لا دعا کوي نو داسي به وي چي ليس لي من دونک من ولي ولا نصير او ډيره مجابه دعا ده. دي آيات وي چي وما لكم من دون الله من ولي ولا دین مړي ژوندي کوي په هر څه قدرت والا دی یونس وی تیس وی چې زما استاد پاره الله نه بل ولی نشته ولی وجود د سره نشتی نو سوره یونس وی دوش په تمایات کې بها سات الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ولشته خداستانه د الله دوستان ولی ستا ویلې کیږي ججړي سترګی غټی غټی توری کړی زلفی سورت مائده د ولی تفسیر کړی دی د الله به خوښي او دو به هم د الله سره مینه ساتي ازلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم دانه چې سپیور پسې لکې تړلې اول زجر دی د راعینا غوندی لفظ مه جاری کوئ په دی کی ایهام د شرک دی. خطاب دی مشرکین عرب ته سوال د دو د ضد او د عناد په تورو معجزی د پیغمبر نه غوښتی بني اسرائیل کې دا شته نوی نمبر آیات مولانا زاد ترجمه دی امتیاز را لګل شوی استاذي گویا لوهار سے کہنا ہے کہ شیشی کا برتن بناؤ دویم دا خطاب دی صحابه او تا او د سوال نه هغه چیز مراد دی چې پاغي کې ډیر خیر نه اصل مقصود شروع دی او ته خروج عن البحث کی فضول تپوس کئ که ښکاره شي نو خفه به دي کي کله ضرورت راغی نو تبد لکم ښکاره بشي عفا الله عنها د تپوسونو نه دریم خطاب دی یهودو ته او اکثر مفسرین په دې قائل دي سورته نساء 153 نمبر آیات يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء وان كتاب سوال دو په طریقې د تعنت او د عنادو جواب مله الزامي ورکی ځان ته لغونه وګوره په هر کتاب په هند فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة كما سئل موسى من قبل سوالونه د بني اسرائیل ډیر زیاتو نزدې باور ستا په خبره نه کوو پوره ایمان نه روړو چې الله سامنا کار روبرو نه ییدلې ماوی عقیده د تجسیم و اصحاب الحلول مقصود په دې سوالونو سره ضرر رسولو موسی علیہ السلام ته نوی مسلمانان نو قالو یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الها د فتح مکینا نوی مسلمانان هم دا تپوس کړي او سوال کړي او اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات پس د ایمان ستاسونه کافر وجدی کینی د طرف د نفسونو خپلونه پس تاغینه چې ښکار شوی دی دوی ته حق فعفو نو معافی کوئی وصفحو او بی پروا شید دوینا فعفو د زړه نه د دوی مینه لرې کړئ فاعفو ود کثیر من اهل الكتاب دا قباحت او خباست ته اهل کتابو ذکر کوي لو يردونکم لوی مصدری کې یا په معنا د کاش سره کا چې واړوي تاسو دویم مناظره راغله سوره نحل پنځشتم کې جادلهم بالتی هی احسن نو دریم که دو جنګ کوي نو ته ورسره کوه ان قاتلوکم فقتلوهم بقره یو سل نوي څلورم مشرک کوم ځای مومي مرداره وه بقره توبه. متقدمین وای فعفو وصفحو منسوخ حکم نشتی او لفظ پاتې دی تلاوت پاتې دی متأخر وی معنا مونږ داسې وکړه لری کوي د زړه نه د دوی مینا بې پروا شي د دوی نه د عفو او د صفح مثال داسې دی فاعفو واصفحو کی ترقی د ادنا نه اعلا ته سړی دی تا ته کنزل وکړو ته وای ټیک ده تا کنزل وکړو لیکن د الله لپاره معافي واصفحو تیر وتی زه خبرې حتی یاتی الله بامره تاسو له به الله پاک غلبه راکی دوی به تبا کی حتی یاتی الله بامره د هجرت حکم به وکی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ان الله یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی واقیم الصلاة امر مصلح پابندی کوي د مانزه ورکوي برخه د الله وما تقدمو او هغه چې لګي قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ود كثير من أهل الكتاب در زجروا مقصود د اعتراضاتو او د شبهاتو نه دا دی ښه سرنه شروع کړی و اړول ستاسو بل اعتراضات و شبهات حسدا من عند انفسهم حسد تمنا د زوال د نعمت د غېر نو سړی مستحق دی الله پاک ول څه شی ور کړی دی علم ستا اوچ کوچ دا غسره کینه ده وجاهت او حصوله لنفسه امام رازی اسباب د حسد ذکر کړی دی یو دشمنی عداوت دویم تعزز دریم استخدام من الغیر سلورم تعجب بالنفس ځان ورته لوی خخکاری پنځم، خوف د مقاصد من المحسود چې دا ماته ولې نه حاصلېږي. شپږم، حب الرياسة مرتبه غواړي. اووم، شح النفس علی الغير. قرآن داغی طریقه ښیی که څوک له تا سره کینه کیی نو فاعفو واصفحو عفو لری کولو ته ویل کیږی پنجپیر شیخ په معنا کوله نو خلک نه پوهیږی لری کړی د زړونو نه د دوی مینه فاعفو بیان د اخلاق حسنه او دی منسوخ نه اوسم په خپل آپس کې معاشره کې اوسېږي په دې دوو لفظونو چې عمل راشي نو چرې به جنجال او مشکلات نه جنگ به نه حسدا من عند انفسهم او زمون د مضمون مطابق مونږ دیزه کې لیکو چې د بحث په خاتمه کې بیان د پینځو شکو شکوا او زجر یو شی دو مخکې ذکر شو نو دا به دریم شي او شکوا به اول شي حاصل یې دا دی خلک ګمراه کوي بیا هم دوی وایي چې موږ صحیح او جنتیان یو جواب تلک امانیهم وی دوی بلا من اسلم وجهه لله قانون دی او ولینا چا چې تابع کزان خپل د الله او د موحدو وهو محسن نو دلر اجر دده پنیز درب دده ولا خوف علیهم او نبیر پدوی او نبدوی غمجن شي بے دلیل خبره امانیه ان کنتم صادقین یو خبر رشتیا کوي نو برهان به پیش کوي او د برهان مطالبه په غنو زینو کې د مشرکانو نشوي ده بلا من اسلم وجهه لله من اسلم وجهه لله اخلص دينه لله جزء اشرف ذکر دے وجهه او مراد پی نطول نفس دے زن ځان تابع کړو دویم مفسرین معنا کوي اسلم وجهه دینه وهو محسن متبع د پیغمبرو ابن کثیر وی د عمل لمتقبله دو شرط دي یو ان يكون خالصا لوجه الله تعالی من اسلم وجهه لله دویم چې په طریقه د پیغمبر علی السلام د عمل دو شرط شو نس ذکر کړو فيما په هغه خبره کې چې دوی په هغې کې اختلاف کاوه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء جنت په قومیت نشي حاصلې دي د جنت د حصول ذریعہ عقیده او عمل صالح دي بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء غلط دي نصارا وی لیست الیهود علی شیء او حال دا چې هما حق فی زمانهما انجیل په خپل زمانه حق اگر که اوسو سچ ندی پاتې شوی سند نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اقتضاء الصراط المستقیم کې چې جانبین ته حتی هر یو ډله بل ته نسبت غلطی کوي نو دا فتنه ده لکه د فقهاو اختلافات توړه طرف ته حق دي توړه طرف ته دلیل شته حدیث شته او په دې موضوع یو وړه رساله ده د عربو نشایي رفع الملام عن ائمه العلام بهترین کتاب دی دوبه چوي ليست النصارى على شيء محرف تا نه اصل تا اصل تورات او انجیل ته بدوی بد بد بیخا یهودیانو بوی ستاسو انجیل حق نده نصفاراو بوی ستاسو تورات حق نده كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قال الذين لا يعلمون مشركان مثل قولهم اول تشبیه د په قول کې دویم تشبیه د په بطلان کې اشکال نشتا چې جمله یو ده او دو تشبیه پکې تراغلو چه هذا حق و هذا باطل کتابونو کې شته نو موږ وی چې عملی فیصله هر یو خپل انجام ته ورسی ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه درې مشکوا سوک دی ډیر غټ ظالم دغه چانه چې بندوي جمعتونه د الله منکی چې یاد کړی شي پای کې نوم داغو کوشش کوي قران ولودای کې دغه کسان ما کان لهم نه دا مناسب دوی لره اي قلوها چی لاړ شی دوی ته مګر یریدونکی لهم، دوی لره په دنیا کی خزی شرمندګی، ولهم او دوی لره په آخرت کی عذاب لوی، خاص الله لره مشرق او مغرب دی. فاینما تولو کوم طرف ته چې مخ اړوي تاسو نو التا طلب کوي رضا د الله یقینا الله فراخ علم والا دی ومن ازلم ممن منع مسجد الله پینزم زجر دی شکوه درېمه شوه استفهام انکاری د داسې سړینا بل لوی ظالم نشته قران کریم کې څو کسانو ته ازلم ویلی دی بقره نیزدی را روان دی یو سل څلیښتم سپاره چې ختمیږي ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله غټ ظالم خاتم د شهادت درم سوره یونس او داغي ولسم آیات سترہ ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا چې په الله درو کوي غټ ظالم سلورم سورۃ کهف سوال دا دی چې ازلم صيغه د اسم تفضیل ده مصداق یو فرد کې دي شي مش نمونه خروار من سلو ذکر کړو قران کې شپارس ځله لفظ د اظلم راغلی دی او شپږ مصداقه معنی د جماعت شهادت پټون کې بقره 140 اسماوي دریم تکذیب د آیاتونو انعام 157 سلورم اعراض عن آیات الله پینزم افتراع علی الله شپږم چې درو وای شیخ تپنپیر رحمه الله و چې کله دیزه ترور رسیدو نو یو جواب به یې وکړو چې اظلم المانعین الذي یمنع الناس من المسجد په مانعینو کې غټ ظالم مانع د جمعه او بیا ویوی چې زرکشي په البرهان کي ددي اشکال یوولس جوابونه کړي دي. دوه به موږ دلته ذکر کو چې دا صفتونه د ټول یو سړي دي چې هغه کافر دی لیکن جدا جدا صفات دي کله یو دی کله بل دی کله بل دی هر ځای کې مناسب دي ځای کې معنی فرد یو شو کافر صفات جدا جدا شو دویم دا تفصیل د هرې نوعې جدا جدا شپږ انواع دي په مانعینو کې دا یو نوع شوه غټ ظالم مانع د جمعات جمعات منع کوي نو پښتو کې چې ازلن صيغه د اسم تفصیل د یو راتلې شي ګڼ نشي راتلې دلته څنګه ګڼ دي نو جواب منګه وکړو دوا دریم که صيغه د مبالغه کا دریم جواب وکړه چې ازلمیت اضافي مراد دی معال یو دی من ازلم من منع مساجد الله خاص جماعت نه دی آلوسی وای جمع ذکر ده. دا لفظ قرآن کی اتی شپیری دی او ددی مصداقات څو دی مسجد ضرار دویم مطلق جمعه دریم مسجد نبوی یو ځای ته معین کی چې دې کې به صرف الله ته سجده کیږي ممن منع مساجد الله دا مبدل منه ایذکر فیها اسمه دا بدل اجتماع وسعی فی خرابها ظاهرا و باطنا مشرکین په خپل دور کې وسعا فی خرابها نړولې نو کړی سورته توبه کې براشي دې دور کې ظاهری وسعا فی خرابها بابری مسجد وګوره د ملک هم ګڼ جماعتونه وګوره وسعا فی خرابها آیات کې توحید او سنت فضلا أن يمنعوهم منع کول خو ترک نه اخبار بمعنى الانشاء اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لا تمكنوهم من الدخول الا تحت هدنه صلح او جزیه درم زیر د مسلمانانو ته خپکی دی ما وخرا روان دی او تاسو به دو منع کړئ سورت توبه او داغی اتشتم آیات ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تواف منظر اعلان داو شو حجت الوداع کې الا لا يطوفن بالبيت مشركون بعد هذا ولا عريانون مشرک بربر نشی راتلی جمله خبریه بشارت ته د الله د طرف نه چې مؤمنه ته دې سړی منع کړي انتظار کوا د سیوا خرا روان دی چې دې به تی لوک شي او بوزي فضلا ان يخربو تخریب خو درکنه او د دینه مذهب د احناف معلومیږي چې د کفارو نجاست باطینی دی کارنه دی لکه شوافی چې په خیل دی لهم ولله المشرق والمغرب معنی ما وکړي داعی هر ځای د الله دی یو ځای ته منع شوي بل ځای ته لاړ شه الله ته یو وایه پنج پیر شیخ رحمه الله چې کیسر ته تو چاوی علما را جمع شوی دي چې مونږ بیان نه پریدو وی مونږ بلان شو که دوی منع کولا نو مونږ به اسلام علیکم موږ لاړو بل کلی کې به الله ته یو ویو قرطبی وی دا د من ازلمو سره لګي مؤمنه د الله زمکه فراخه ده مسله د توحید یو ځای کې نه پریږي لله المشرق والمغرب حقیقی طرفونه دادي حقیقی جهتونه دوه، لفظ د مشرق او د مغرب دلته مفرد سوره رحمن کی تثنیه رب المشرقین و رب المغربین د سیف او د شیطان رب المشارق والمغارب د هر ورځې طلوع او غروب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه وجهه، صفات د باری تعالی اصول کی دا مسله مونږ ذکر کړی وه چی کوم صفات د باری تعالی قرآن حدیث کی راغلی دی محمول بالمعنى الحقیقی کیفیت نه قلار شه او دا ړومبی مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دی ها البته سلفو یو ځای کی تاویل کړی دی نو هلته د هغو تاویل معتبر فثم وجه الله ما یلیق بشان الله تعالی فاینما تولو کوم طرف ته چې مخ اړوي ځان اړوي په عبادتو کې ان الله واسع علیم قرطبی د دې جملې پنځه معنی کوي راخی راوستون کې دې په خلکو باندې په بیان دین با غالب شي دویم علم به فراخ شي علم د الله فراخ دی دریم مغفرت سلورم واسع سخی دی واسع العطا او دې ته ویل کېږي صفت به حال متعلقه سخا کون کې د جواد معنا شو او پنځم متفضل على عباده نواسع ذو ساعت وی يهود نیولې الله پاک د ځان د پاره نائب حقيقي یا حکمي سبحانه پاک دی الله بل له بل کې आवाज دی الله لراغه چې پاس مانونو پزمو کو کې دي کل له قانتون ټول د الله تابعدار دي عجیبه پیدا کونکې د اسمانونو او ځمکې کله چې اراده وکړي د یوې خبرې نورې هغې ته وشنو شي وقالو اتخذ الله ولدا زجرم دې شکوهم دا او شپږم اعتراضم دې چې دا الله نازبین نازول شته مخکې پنځه شبهات او دغی جوابات پنځه زواجر شکوی هم لکه دا څلورمه شکوه هم شوه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه زجرم دی یهود نصارا او نور مشرکین ته او جواب دی د شبهې د هغوی نه چې قرآن کې ځای په ځای عبدیت عجز د عامو انبیاء علیهم السلام د عیسی علیه السلام د ملائکو بیان شو نو دوی اعتراض وکړو حدیث قدسی راځي چې څوک الله ته نسبت د ولد کی نو دا هغه ته کنزل دي په دې شرک د یهودو نصاراو نه مخکې هندوان هم قایلو بود مذهب والا بود مت براهما په هندوانو کې داغو عقیده دا ده چې الله حلول کړی دی په کرشنا کې لاهوت ناسوت پکې جمع شوي دي او دا د الله زوی دی نعوذ بالله بوزیه ډله ده بوزا ته نسبت چې بوزا ابن الله دی الله تعالی په دې کې حلول کړی دی وقال اتخذ الله ولدا سبحانه ول خدای نه ازولی لمنی ولدی حقیقی باندې کم کوس خلق قائلو لفظ د اتخاذ په دی باندې دلالت کوي سورہ یوسف کې او داغي یوشتم آیات د سورت یوسف عزیز مصر وی کمینه زمون سیوا شوا نو او نتخذه ولدا زوی بیکو حقیقی زوی نشو يهوديان عزير عليه السلام توي نصارا او عيسى عليه السلام توي او ماوي چې په دې هندوانو قایدي سبحانه که ولدی حقیقی شي تجانس به راشي جنسیت پکار دی که الله لره ولدی حقیقی شي سبحانه مستلزم دی حدوث لره نو پیدا شو الله پاک سبحانه ولد هغه چاله پکاري چی دی نه د هغه قایم مقام الله الصمد احتیاج به راشی سبحانه تبعیض به راشی ځکه ولد د جنس د والد نه ولدن مستلزم تشبیه لرا لم یکن له کفوا احد سبحانه پینزم ولدن لارواله فنا غواړي حدیث کې ورته کنځلي ویلي شوې دي سبحانه الله پاک دی خلاصه الله مدبر دی خو ګورنران وزیران لری ښه پیر بابا زامن ورکی ایثار بابا ننکی لوی ځان عقل فعال هرڅ او نتخذه لفظ د اتخاذ دلیل په دې خبره باندې دی چی د یو شی نه بل شی جوړول. او دو د هغی نه تعبیر په احباء الله او ابناء سره کوي. قرآن کریم کی رد په اتخاذ الولد اوولس ځای دی. لفظ د اتخذ حقیقی ولد بنی کم کوز خلق قایلو مدبر نائب لکه یوسف ما راواړو او قصص نه هم کی ولد بنی خود ولد پشان به ساتو د کومو مشرکینو چې عقیده ده په اتخاذ الولد نو حکمي ولد وي د زوی په شان علما لوسی لیکي چې لفظ د اتخاذ چې ده دا صریح فی التبنی سبحانه حقیقی که حکمی یا رد په هغه چا چې هغه ولدي حکمي مني قرآن وی هغه زما مملوک دی خپل قدرت نشته ولد حقیقی من ملک زارحم محرم علیه یا محرم علیه عتق علیه بل له ما في السماوات والأرض تضل لا مملوك ولد نشتا كل له قانتون تابعدار قناطه عبادت کوونکي په اخلاص مفردات ته امام راغب ځان له وګوري دولس معانی کوي معالم التنزيل د فرعان حدیث نقل کوي چې کل قنوت فی القرآن فهو بمعنى الطاعه فهو الطاعه کل له قانتون حقیقی استغراق حقیقی سبیل اختیار سبی اختیار سوک چو تاسو تنازولی وای نو اخد الله تابی دی موجدها على غير مثال سابق بديع السماوات ایجاد د دنیای کو ستنو متاس شیخ تپنکر رحمه الله به وی چی الاحداث التدین په دین کی یوه نوښت نوی خبره پیدا کول او د دې ښي امرنا نه دا پته ولګیده چی بدعت دوه قسمه یو للدین او دویم فی الدین للدین لکه زمو مخکې دا سیس پروت دی نشر په دنیا ته کیږي مدارس لاوډ سپیکر ما ليس منه ما عام دی عقیده وی عبادت وی عمل وی پته ولګی د چې بدعت دو قسمه دی ذاتی او وصفی ذاتی بدعت حقیقی ایجاد د یو عمل کئی د یو عقیدی کئی بی د دلیل شرعینا لکه د قبرونو بدعات قبوریین شرک تواف ته حجر اسود تخکولای نو دلته ته طواف د درګاه کوي. دویم بدعت بالمعنی الوصفی اضافی اصل شی ثابت دی لیکن ته پکې هیئت جوړ کی مقدار ورله جوړ کی سنتو نه وروسته چا نه دي ویلي چې دعا مه کوه، خو هیئت، تثلیث، التزام، هغه سړی بیا به دعا وکړو بیا به دعا وکړو پښاړې په دعا پوری نو بهادر ملګری هغه وی استاد جی زما یو کنډو دی بیا دعا وکړه شپږو پیری په وکړه هغه پوه شو چې ما پوری پیشاړی کړ قضا عمری قضا عمری د پاره دا خبره ته تاسو کا چې ته حنفي او و اقتداء د مفترض بالمتنفل ناجائزه امام چې تا مخکې کړی دی د خو منځونه کړی دي تور پسې فرض کوي د قضا عمرې د پاره بین الاقوامی بیل مازه پکار د چې غستا امام شي اصلاح الرسوم د جوری مولانا صاحب لیکلی دی او ډیر بهتر کتاب دی په پښتو پر رد د بدعاتو کې شامی صفحه 393 کې ما لا اصل له فی الشریعه ابن کثیر هم دا خبره کوي ته حسن وګڼي نو دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بچکای چې کل بدعت ضلالتون کلو حفظو د موجبی کلیه او نقیض د دې سالبه جزیه چې ته وایې چې بعض البدعه ليس بضلاله ها بدعت بالمعنى اللغوي لکه دی آیات کې چرای تقسیم پکې تشته عمر رضی الله عنه خلق په تراو باندې راجمه کو نو چې راغې مسجد نبوي وی نعمت البدعه هذه بدعت بالمعنى اللغوي په دې کې اقسام شته فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي مباح دي حرام دي مکروه دي چی بدعت بالمعنی الشرعی دی که نو بیا پکی د حسن حسن نشته ګنګی ده نو ته څه وای څه ښه ده او څه ناښه نعمت البدعه هذه د عمر رضی الله عنه په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې درې شپې نبی علیه السلام تراوی کړي دي په څلورم شپه غاڼه ډیره شو نبی علیہ السلام راونو واته اختو ته صحابه وکاو ویزه پویدم او که زراوته وی دا به فرض شوی وی د نن زمانی کوسالا طلبه تراو اهتمام نه ساتي حالانکه دا د الله حکم دی او په طریقه د په خله د پیغمبري پاک دا غي بیان کړی دی د پاره د تاکید دا غي روجا او دا غي قیام قیام الليل نعمت البدعه هذه پیغمبر علی السلام کړی دی نو مقصد دا چې عمر رضی الله عنه د اختلاف د تشتت نه ویری دیو جن یو جمعات کې دوزې تراوی نه پکار دی یو لنډي ولوګدي جنګ پې جوړیږي اسلحه به په خپل اوګنګ دي خلک ځان له یو بل سره رواني پدنام بتشي ویا لنډي کوي او یا وګدي کوي رکعتونه سو دي نو ګورا عمر رضی الله عنه یو دا مسجد نبوی ته کړی دویمه په یو قاری امام پسې کړی ابی ابن کعب رضی الله عنه او دویمه شل کړی ښا د نن زمانی بی باکه خلک د عمر قول ته رضی الله عنه هغی ته بدعت وایی ښه موطا د امام مالک رکعتونه څو دی وی یوولس اته تراویش وی دری ویتر شو مصنف د ابن ابي شيبه دوداينو سپاڼې لري کړي دي چې اخلئ خيال کوئ هغه وي شل رکعته دي تمهید د ابن عبد البر کې وی چې یولس رکعاتونو والا روایت کې فيه وهم من الراوی یا اول یولسو نو بیا شل شو کوم خلک چې د اتو قایل دي هندو خو همیش هر خبره کې شیخ الاسلام پیش کی نو موږ یو دي کې یو منی کنه هغه چت دي سوی ښه شل رکعت خو دی او دی د شلو نه کمی نه دی معجم کبیر د تبرانی صفحه 393 جلد اول مصنف د ابن ابي شيبه صفحه 394 جلد دویم کامل د ابن عدی بیهقی خطر پدی روی چې د دې راوی ابو شیبه ابراهیم دی او غزعیف دی احسن الفتاوی په دې بهترین کلام کړی دی چې ضعیف من کل الوجوه نه دی شل رکعاتا دا سنت مؤکد دولس مستحب او د هغې وجه دا وه چې په مکه مکرمه کې هر څلورو رکعاتو پسې به یې طواف کو طواف باندې وخت لګي مسجد نبوي کې طواف نه و نو څلور رکعاتو هرې ترویحه پسې څلور رکعاته نو اولو څلورو پسې څلور ورپسې څلورو پسې څلور ورپسې څلورو پسې څلور اخیر ځل بچی ته نو پاغي پسې څلور رکعات نه وی خو په تارازی څلور تو تنزدی اتباع الهوا دا ناجایز ده یو سړی دی مثال په طور. طالب العلم ناراض وینه یې د خولې نه لاړه چلو امام شافعي رحمه الله مسلک باندې عمل نوې دا اتباع الهوا ده واذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون قران کریم کې د قضا لس معنی دي اراده لکه دلته کله چې اراده دی یوې خبرې وکړي دویم اعلام دریم امر تکوینی څلورم پورا کول د حق پنځم مقرر کول شپږم حکم شرعي وم بمعنى الادا اتم فیصله د مرګ نهم دنیا کی تنفیذ د حکم حکم نافذ کول او لسم قضا او خلق امران دولس معنی دی یو دین لکه حدیث کې اوس راغله من احدث فی امرنا فی دیننا دویم قول دریم عذاب سلورم قتل ببدرین پنځم قیامت شپږم عذاب اووم وحی اتم امور الخلق نهم نصرت لسم ګناه یولسم شان د فعل او دولسم ایجاد الشی لکه دلته کله چې اراده وکي د کولو دی او کار کله چې باری تعالی اراده وکي د کولو د یو کار نوغی ته وی چې کن اوشا نو فیکون نو هغه اوشي آیات کې کن فیکون کنایه ده د اتصال د حکم د الله نه فعل حال هغه کار وشي فلانه وي سمدستي بابا دی ټک پټکا اړو پکې سشته دی نه خو چې لاړ یو شوی وي فإنما يقول له كن فيكون زمون شیخ رحمه الله مرجان کی دری تحقیق د کن فیکون کړی دی اول د مذاهبو امام شافعی رحمه الله هغه وی باری تعالی لفظ د کن نوی سرعت ترتب د مراد په اراده لکه ما وی کنایه د اتصال د حکم د الله نه فی الحال غکارو شي امام ابو حنیفه وی لفظ د کن وی ضرورت ورته نشتا ولی وی قران ویلی دی کن دریم ځینې علما وایي چې کن هم وایي او هیراده هم کوي نو علت د ایجاد د مکون مرکب شو کن او اراده د باری تعالی دویمه خبره دا کن حدیث وی که قدیم مونږ وایو دا یو نسبت دی ښه لا معجوب موجود لا معدوم بل کون ته ضرورت نشته که حادث شي نو حادث دی خو پیدا دی بید توسط د کونی اخر نه دریم تحقیق باری تعالی چې کون وی هغه شی موجود دی که معدوم که موجودی تحصیل د حاصل یو شیش ته او الله ورتوی او شنو اوشی تحصیل د حاصل کی زفیدنی او که معدوم دی خطاب معدومی جواب په اختیار د شیخ صالح سره موجود فی علم الله معدوم فی الخارج په علم د باری تعالی کې یو شی وو دنیا ته نو راوته خارج ته نو راوته الله ورته کن نو فیکون من جهت معدوم من جهت موجود معدوم بحث نشو بیان القرآن کی تانوی رحمه الله دا تحقیق کړی دی و د ضرورياتو د قران نه نه دی حکم فلسفه فحسن طلبای نو د هغو لپاره مې دا ولیکه او موږ تقلید د مرجانو کو ذکر کو علاوه په پوه شي چې دا د بنده الفاظ د تیاری وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا اوومه شبهه ده او دا پنځمه شکوه ده شکوی د 111 نه شروع وي قالو لن يدخل الجنه دویمه انکار من الجانبین دریمه من ازلمو څلورمه عنادي شبهه ده که ته رښتینی پیغمبر وې نو ستا د نبوت څه کرشمې به موږ لیدلې وې ته وایې زه نبي یم نو موږ خو څه ونه لیده ګډوډ شوی دی زړونه د دوی قد بینا الآیات یقینا بیان کړی دی موږ دلای نخی نمونی د قدرت لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې یقین ساتي یقین لري تحقیقی جواب توای چی او تأتینا آیه یوه نه بلکی ډیری دی قد بینا الآیات شیخ تفنپیر رحمه الله بوی چی د دی جواب پر خوده دی الله چی پیغمبر را لیگی نو د چا سره پکی جرګه نکی ووټ نه کوي چه څوک پیغمبر کم او څوک نه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله کته په حق وي نن بم تاته وي فلاني سابق په دا خبره کړی و غټ عالمو او تأتینا آیه تشابهت قلوبهم قلوبهم عقائد د زړونو د دوی ګډوډ شوي دي ارادي ګډي وډي شوي دي تحقیقی جواب قد بین الآیات لقوم یوقنون یوان دیری دی خواه نېږدې سره د دې شبهې او د دې شکوې ربط رد دې وکړو په اتخاذ الولد بما لا مزيد عليه نو غوسه شو نو اوس وی چې من ستا د خلی خبره نه منو خدای دې مونږ ته په خپل وی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا فخفل الله ولي نويخا معجزه چې موږ غواړو هغه ولې نه پیش کی نو تحقیقي جواب یو نه قد بينا الآيات دي دي ښا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا تسلی د پیغمبر ته شبهات سره تعلق ته چې خلق پتا اعتراضونه کوي نو دا لازم نه ده چې ته پیغمبر نه ښا نبی نه بلکې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا را لېږلې مې دې تا لره بالحق د پاره د بیان د اظهار د مسلې د توحید زیر اور کون کې ير اور کون کې تپوس بو نکړې شستانه په بار د دوزخیانو کې عن اصحاب الجحیم عن انکار اصحاب الجحیم ولا تسألو د تصلی حاصل د هر خبرې د پاره معجزات خودل څه لازمی نه دي ورنه به ته بشیر څنګه شو او نذیر څنګه شوی د دې ځنه دا پته ولګی دا چې د حق رسول نورستو مسله د اور رسوله نو در پېکی د اور پسیمه تانوی رحمه الله ذکر کوي ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى زجر دیخه تنبیه د مؤمنانو ته او پدې کې بیان د عناد د هرگز با خوشحال نشستان یهودیان او نصارا حتی تتبع ملتهم نبی تعالی رضا الله د طرفنا میولین هیڅ دوست او نیندادی الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې مې دې دوی ته کتاب لولي دې لرا حق تلاوته او مناسب لوستو سره څنګه چې حق دې دغه کسان ایمان وروړي په دې که تاته وایی چه زمونږ د دین تابع شه ملتهم کی تقطیع ده وان دعوک الی ملتهم نو ته به ورته څه وایې فقل ان هدی الله هو الهدی حتى تتبع ملتهم دوی په روانشي قل إن هدى الله هو الهدى ملت اسم لما شرع الله لعباده بواسطه الانبياء نوم د هغه څیز چې الله مشروع کړی دی د خپل بندیانو لپاره په واسطه د پیغمبرانو او قران کې دا پنځل لسې دي نه زه شریعت ته وي شپږ زه بيدیني ته وي دین او ملت کې فرق ملت کې شرعي اضافت نبی پوری دا مختص وی الله ته نسبت نشي کېدی نه اتباع ته اضافت کېدی شي ملت شرعي کامل هدایت اتقان کې د هدن دوی شمعانی ذکر کړی دي هدى الله دين دا الله هو الهدى صحیح دین هم دغه دی حق هم دغه دی هوا خدا کی معمولی فرق دی دا لک کوکه هوا شو هوا نفس غواړي او پغی دلیل نه پیرانو پیر رحمه الله وی چې دلیل د مبتدی العقل والهوا ما لك من الله من عذاب الله من جانب الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته دلیل نقلی از امم سابقه اصل دعوه بنئی رئی یا ایوها الناس اعبدو ربکم عقل امگوا الذی خلقکم نو نقل امگوا د دیو جنا دلیل نقلی از امم سابقه چې په قران ایمان راوړې دي او دا متعلق د اصل دعوی سره شو او الاتباع فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن حق تلاوته يتلا يتلو په ذا د تعبیر می د الله د کتاب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ای صورت کی یا بنی اسرائیل دری پیری راغی سر کې دوزیو خطاب خاص کی نو دې ځای کې د بحث په خاتمه کې اعاده د بني اسرائیل یا بني اسرائیل د توحید خاتمه او د رسالت شروع مخکې ویلو بني اسرائیل د الله نعمت وګ احسان ومنئ جزاء د احسان احسانی نبی آخر الزمان چې کوم مسله راوړی دا او معنی نو اوس وی رسالت معنی محمد رسول د بنی اسرائیل تفصیلی حالات ختمی مخکی ترغیبا للتوحید نو دلته ترغیب پر رسالت اول وعد یعقوب علیہ السلام یاد کی مهربانی زماغا انعمت علیکم چې کړي مې د پتا سبانی پیرزونه ما غره کړی په مخلوقاتو بچ کې ځان د داسې ورځې چې بدل باندې شي ورکولې هیڅ یو تن د بل تن نه دسي شي آیات 348 کې اولا يقبل منها عدل نبش قبلې دې د دنه بدله جرم نه خو به نشي ورکولی ده ته سفارش او نه به دوی سره امداد وکړی شي هلته سفارش مخکې و او هلته د شفاعت سره قبولیت ذکر و دلته نفع ذکر ده جواب هلته ما ویلي چې اول نفس صالح نفس دی غیر مجرم دی دلته مجرم دی ښه مجرم چی زی نو اغا رنبه جرمانه پیش کی خوا بلدا لا يقبل منها عدل لا تنفعها قبولیت شته او کنه د ولم ما جاءهم نه شروع کی سل آیاتونو کې وی توحید او وشبه په رسالت راتلی دو پراتی دی یو د تحویل قبلی بل د صفا مروه د شاپور اصطلاح چې په حقیقت کې د شیخ د پنډۍ اصطلاح ده، څه نه او څه رد و بدل به په کې خامخا خو د دې ځای نه مسله د رسالت شروع کېږي. ورنه موږ هغه ځای نه خبره شروع کړه چې اثبات د محمد رسول الله د اثبات د رسالت دی بدفع الشبهات التسعه اولی هغه درې شبهې جبريل زمون دشمن سليمان عليه السلام جادوګر هاروت ماروت سحر طارق استمداد د غیر الله هغه مونږ توحید سره لګولی دواړو سره لګیږي و اذ ابتلا ابراهیم ربه تر سپاری پوری د دریو غټو مسلو د پاره دا ذکر کړي مضمون به داسې شي چې مسله د رسالت او دا به د اول اعتراض جواب شي نو مضمون به داسې شي چې د لا اله الا الله مسله ختم شوه بالادلة العقلية والنقلية او دفع د شبهات وشو، خطاب عام خطاب خاص ذکر شو، نو د محمد رسول الله اثبات کوي. ذکر د ابراهيم عليه السلام چې کيږي نو غټې پکې. درې خبرې او تفصیلی پنځه دي یو بنیت الكعبة للتوحید فلم تشرکون فيه او دا د 124 نه تر 128 پورې بیت الله د توحید مرکز و تاسو ته د شک اډه بتکده جوړه کړه دویم ابراهیم علی السلام بشر بهذا النبی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم دریو آیاتونو کې 129 نه دریم توحید دین د ټول انبیاء علیهم السلام دی وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب التوحيد خلاف د پیغمبر خلاف ټول انبیاء علیهم السلام خلاف کعبه د توحید لپاره جوړه شوی وه تاسو پکې شرک څنګه کاو ابراهیم علیه السلام بشر بهذا النبی توحید دین د ټول انبیاء علیهم السلام دی راشه تفصیل کئ پنځه امور عظمت د شان د ابراهیم علیه السلام یو سل څلویښتم کی ازمایش می په وکو فاتمهن دویم عظمت د شان د کعبه و اذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا دریم دعا د ابراهیم علیه السلام د اهل بیتو د پاره چې څوک په بیت الله کې اوسېږي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله ورپسې دعا د قبولیت او د تثبت د خپل ځان او د اولاد د پاره به توحید یاد کا کله چې ازمیر خو کو په ابراهیم علی السلام منی رب داغو بکلماتن په اوسو خبرو نکوره کړی لرا او وی الله زګرزون تعالی د پاره د خلکو پیښوان دا د اول اعتراض جواب دی او دا اعتراضات چې ډیر شوي دي نو دا د شیخ الهند رحمه الله د تفسیر نه څه اخذ داغې نه شوی دی بنی اسرائیل په دې مغرورو چې موږ د ابراهیم علی السلام اولاد یو ما تاسو ته ویلي وو سر کې جبریل سره یې څه کار نه و حسد یې د منعوم سره او هغه د پیغمبرۍ سوال کړی دی نو مستحق منګي جواب لا ينال عهد الظالمين دې ځای کې وَإِذِ ابْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ معتزله وی علم د الله په اشیاء باندې قبل الکون نو وجود خارجي ته چې او شی نه راوتی وی علم د الله په نو نعوذ بالله کته وای ابتلا نو ابتلا کې دا څه لازمي نه ده چې سړی د خپل علم راولي کله مقصود خودلی بل چاته شیخ رحمه الله دا مثال په حواله د شین مولانا سي پښکاو چې استاد دی د یو شاګرد سره مینا او محبت ډیر کوي دبل سره نه کوي استاد مو وکړو چې د شاګردانو کې فرق کوي استاد سار محتمم راويست امتحان اخلي خپل شاګردانو خو ورته پته ده محتویم ته یې ښيي چې د دې طالب العلم سره چې زه تعلق ساتم، مینه کوم، نو دا طالب دی، مغفل نه دی، پاګل نه دی، اذ ابتلا ابراهیم ربه الله مخلوق ته ښکاره کوي و اذ ابتلا ابراهيم ربه وصیت ابراهيم عليه السلام د درو غټو مقاصدو لپاره کعبه د دین مرکزو تاسو پکې شرک کو ابراهیم علیه السلام د دې پیغمبر زیره ورکړی دی وبعث فیهم توحید دین د ټولو پیغمبرانو ابراهیم ماخوذ دی د ابرام نه یا د ابن رحمن نه ځینې خلک وایي چې ابراهیم هندوا نوم مني او نوم یې بدلی برهمن راشه ستاسو نیکو ابراهیم علیه السلام داغنه تاسو خبر کو بیت الله هغه جوړ کړو او د ابراهیم علیه السلام واقعه ځکه ذکر کوي چې دو ځان ته په دین ابراهیمی باندې وي راشي دا خو منه کنه هغه حج ویلی ولې نه منه هغه بشارت او زیره د دې پیغمبر ورکړې دی ولې نه منه هغه د توحید مسله کړې ده ولې نه منه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات عام مفسرين لسنا تخليق قص الشارب إعفاء اللحية سواك استنشاق قص الأسفار غسل البراجم کل اوامر او کل نواهی درم معنا بکلمات مسله د توحید او کلمات په مسله د توحید راغلي دي سوره انعام کې یوصل اتلسم د سوره انعام او سلورمه توجیه هغه و ابتلاءات چې کوم په ابراهیم علی السلام باندې راغلیو اور ته غرزول ذبح د بچی بیابان کې پرې خودل هجرت من الوطن و امتحانات په ابراهيم عليه السلام باندې راغليو ترتيبوا یو محجب الملک د بادشاہ سره لکه د دې سورته بقره 253 تم دویم د پلار سره مناظره انعام کی از قال لأبیه درین بوتان ماتول انبیاء اٹھاون سلورم ورزول دد پو اور کی انبیاء اتشپیتم پنځم زوی بی بی پرېښودل فی فلات مکه سوره ابراهیم 37 شپږم هجرت من الوطن عنکبوت 26 وم زوی علالول صفات یو سل دویم وختر سراو داراوړا ابتلو بالمصائب ابتلاء بالمصائب راغلی وا د هفته ورځې وی او غټول په ابراهيم عليه السلام په ابتلاء ابتلاء تیر شو بکلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات تر سپاره پوری د مضمون حاصل زجر په صفحات سره هغه چاته اعراض د ملت ابراهیمی نه کوي او پر رد کولو د وو خباستونو د يهودو یو جواب د سوال دروغ تړي په يعقوب عليه السلام باندې چې هغه وصیت کړو بل يهوديه ووس ام کنتم شهدا ایک سو تینتیس کی دروغ وای دویم فخر عمل د مشرانو خیر دې کومګ ګناګاریو تلک امتون یو سل څلور درشم دریم دعوت دینی باطله ته وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو ایک سو پینتیس کی څلورم عقیده ښکار کول په بار د انبیاو کې په جواب د اعتراض د دوی کې یو سل چتیس کی قولو آمنا بالله خپل عقیده ښکارا کا پینزم رد پر رسم باطل بچه با پیدا شو رنگ بے والا ورکو صبغت اللہ راشد اللہ پا دین رنگ شا یوصل اتا دیر شم شپگم رد المحاجہ ولتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وم نسبت د باطل دین ابراهیم علیه السلام ته او نور انبیاء ته أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارى أو كلت ختمي نزجر ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله راشا دا حاصل شو ده يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه راشا وصو دی آیات کی عظمت تشان د ابراهیم علیه السلام بیانی یو اتمام کړو بل کلمات فاتمهن دویم داغه په الوات کې پیغمبرانو قال ومن ذریتی او دریم انی جاعلک للناس اماما امام بکلمات ما تاسو ته وی امتحانات و زینی د سنتونه بیزاوی وی امتحانات قران خپل غټول ذکر کړی دي اماما په معنا د نبوت دا نه چې امامت د نبوت نه اوچت مقام دی ابتلا د بلا نه دی او ما ویلیو یوزه کی چې ابتلا دو قسمه ده تکوینی او تشریعی تکوینی مساید په سړی راځی ابراهیم علیه السلام منی راغلو یعقوب علیه السلام منی تشریعی بالاحکام روجنی ول بالمحن تکالیف را رسیدل فاتمهن پوره کړی دی لره امام قران کریم کې د دې و مصداقات دي یو امامت ته نبوت دویم تورات دریم مشهور لاف سلورم مطلق مقتدا که د خیر یو که د شر پنځم نیک مقتدا چې نبی نه شپږم مشر د کفر وم لوح محفوظ امامت د نبوت انبیاء تریت ترکی تورات هود ولسم کی عام لار مشهوره حجر اوناسی کی څلورم مطلق مقتدا که د خیر او که د شر بنی اسرائیل یو اویا پنځم نیک مقتدا په غیر د پیغمبر نه اساس 75 شپږم مشر د کفر اساس 41 وم لوح محفوظ یاسین دولسم دیزه کی حاصل به دا شي چې ابراهیم علیه السلام د ټول الواد د پاره د پیغمبرۍ دعا کړې ده لیکن الله په حق د ظالمانو کې نه د قبول کړي دویم ومن ينتفع من ذريتي بالامامه الله پاکه زما د امامت نه به څوک فیده اخلي مقصد دا چې دا سر د امامت سوال نه دی چې غدي دعا کړي الله وی ظالم به فیده نه مومي دریم جامع البیان لیکي چې انه اجابه لملتمسه ابراهيم عليه السلام ميني تبريزي ابو سعود هم دا معنا کوي الله پاک زما په الواد کې زینو له پیغمبري ورکا الله وی ټیک ده قال لا ينال عهد الظالمين حاصل اوله توجیه ټول له سوال شوی دی خو په ظالم کې نه دی قبول د سره سوال نه دی سوال کړی دی خو د زینی هغه د زینی قبول شوی دی تاسو ظالمانی تاسو په بار کې دا نه دی قبول لا ينال عهد الظالمين لمن عاند بالنفع نچوړ بيداشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیمی اسماعیلی دواړه دي مصداق د دعا د ابراهیم علی السلام دی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ولنمن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا پدیزه کی لا عهد الظالمین ای عهدی بالنبوة والامامه قرطبی لکی قال لا ينال عهد الظالمين رد په بني اسرائيل باندې ظلم کړو پس په شرک په تحریف نبوت د دوی نشو عن الكبائر قبل النبوه روح المانی وی گناهګار پیغمبر نشی کېدی په طالبانی موضوعات لومبه ولیکي عصمت الانبیاء نو بیا آیاتونه راځي نمبر ورکي د صورت نمبر ورکي نو دا مستقل تألیف په پورو جلدونو کې قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا دی مخی آیات کی شان د ابراهیم علیه السلام ذکر شو په دریو خبرو پورا کول د امتحان امامت دعا قبل دا پبارد اولاد کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کله چې مې وګرځاو بیت الله زید ثواب د خلکو او زید امان واتخذو جوړ کړي د مقام ابراهيم نه زید مانزو حکم کړو من ابراهيم اسماعيل عليهم السلام ته ان طهرا بیتیا چې پاک کوي تاسو دواړه کو زما د پاره د طواف کوونکو بهر نه چې کوم راځي اعتکاف کوونکو دننه خلک رکو کون کې او سجدي کون کې چې شرک په پکې نه ویز قال ابراهیم او کله چې ابراهیم علی السلام رب اجعل یا الله وګرځا هاذا بلدن دا خار جوړ لانو مجبور به کام پراخ کو دو به بوزم عذاب دور تاو ډیر بدزی دور گرزی دو دی و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت کله چې پورته کول ابراهیم علی السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعیل علی السلام دعای کولا اے رب زمنګا ته قبول کی زمنګا زرزر پخلا کی دن کے رحیمی رحم دی خوی دے ربنا رب زمن رولی کی تخدوی کی رسول ددوین ددوین یتلو علیہم چلولی پدوی آیاتون استا خوی دویت کتاب ادب کوئی خبری ویزکیهم او پاکی دوی لرا یقینا تصفت د بیت الله عظمت په دریو خبرو سره یو مصابت للناس حدویما یو ځکه امن نه استوګنه پکې نه و امنه حدرم مسلمی که واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا طريق اسم عبادة کون طائفين عاكفين والركع السجود ويجعل البيت مصابة للناس وأمنا یو منز په بیت الله کې په یو لاک مسجد نبوی کې په 50 سره مسجد اقصا کې یا زریا 50 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ عنوان د آیات عظمت شان د بیت الله البيت کی الف لام عهدی مصابتا صاب یصوبو په معنا د جمع زید جمع زید ثواب امنان امن می زکور کو چې حجیان منن شي ښا عمر رضي الله عنه رواه البخاري الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى نو نعم، آیات واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا هغه حجر اسماعیل دی عليه السلام د کوازی کار به ورکاو دی بالکل مطاف کیو ترکو رستو کړی دی لیکن اوس هم رستو نه دی غنا ډیره زیاتی ورسره څنګه کې زمزمو خلق به کوزیدو هغه مې هم بند کړی دی هر ځای اوس زمزم دی هلته تپوس وکړي وين المقام وي کلها مقام مقام البته د ځای د استوګنې خلک چې څوک هلته اوسېږي وایي دا مسعا ځای د سعي دوی خارج د بیت الله ګڼي د مسجد الحرام نه نو اليوم چې کله طواف ګڼي پکې او جوړي کوم ځای کې دوه رکعاته مونږ کو ټیک تا وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتيا مقام ابراهيم هغه غټه شو یا ذکر د جز او مراد تنقل طول بیت الله اعتکاف لزوم ته ویل کیږي اقبال علی الشیء علی سبیل التعظیم لکه اخر د رمضان کې خلک کوي لاس ورکع السجود چې شرک به پکې نه وي په دې مقام کې صوفیا ان طهر بیتی للطائفین وی زړه د تعلق د غیر الله نه پاک که طهر بیتی بیانی پاکیس گنج نورس ارطلس مش خاکیس وی طهر قرآن کی د زړه پاکولی دی زړه دې پاک که رڼا خزانه شوه آر تولس مشخا کی اس اګر که شکل شکلی د خاوری دی مفسرین راضی او په دې جرح کوي چې د تحریف د کتاب الله دی تنوی رحمه الله محاکمه کوي عبارت الناس تطهیر د بیت الله چې دا ضروری دلالت الناس اشاره الناس بیت الله د تعلق د غیر الله د شرک نه پاکول پکار نو زړه په طریق الاولا ملائک هغه کور ته نه ځي چې په هغې کې سپی وي. صوفیه معنا کوي چې سپی دنیا ده، شرک دی، کوم زړه کې شرکي تعلق د الله دې ته نه ځي. زړه به دې صفا کې، نسکور به کې، تالی به صاف کې. الله به پکې ترکاري جمع کېږي، علم به پکې جمع کېږي. اشاعت النص دی ښه، سپی دی فرشته نه ځي، نو چې په کوم زړه کې تعلق د غیرالله شرک دی، علم به پکې څنګه لاړ شي؟ ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دري دري امور آیات کې شو مخکې شان د ابراهيم عليه السلام امتحاني پورا کو امامتو دعا قبوله دی کی عظمت د بیت الله مصابتن دلته بیت الله جوړ نه وو کوم ځای کې سړی اوسېږي داعي دی نو هغه ځای باندې دی نو دا دعا به کوي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اسکای ونه بنش غوڅي څنګه بینش چوک غوڅي نو عبد الله ابن عمرو ابن سعید وین تکدا خو ان الحرم لا يعيز عاسيا ولا فارا بدم دلیل یم تکناو ابو شریح ورته وی ته نه وی ځکه ته تابعی زو ستا غوګونو نه دا اوریدلی او زما غوګونو اوریدلی دا پیغمبر علی السلام پکې دا استثنا نه دا کړی مدی امام شافعی رحمه الله دلیل اونیو قول د تابعی روحاني، جسماني، ظاهري، باطني دواړه. دواړو دلیل خپل پیش کړ. دویم عبدالملک چې کله لاړ عمرو گورنرو عبد الله ابن زبیر شهید کو گورنر شو مدینه کې نو عبد الملک ورته ویلو چې تبا عبد الله ابن عمر نه تاسو کې په خبره کې د په دغه میرا عبد الملک حجاج گورنر کو په مکه کې نو چې په مکه کې حجاج کو نو حجاج ته وی چې تب په هر خبر کې له عبد الله ابن عمر سره مشوره کوي دا خبره په وغمه ده چې گورنر زین او مشوره به د عبد الله ابن عمر سره کوم رضی الله عنهما نوکر ته وی ځان بننګار کی خنجر لبا زهریلی او بور کی متا عبد الله په زخمی کی په پوندا زخمی کو چې زهریلی زین جوړیږي نو چې نه جوړیږي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا غي پریوت حجاج سن نه غار کته پوس لیلار ودا چا ودا تا وېما څنګه وېتا داسي چې تا په حرم کې د اسلحې ګرځولو اجازه ورکړه منجنیق ګلاباری ګولای دو واری ډزیدلی دی یو د حجاج په دور بیت الله کې حجر اسود چې نو دا ترمې ترمې شوی نه په لاکو یې رايوځای کړی دی دویم د ضیا په دور کې کله چې هغه خلک راغی او هغه کال باندې زموږ محترم سیب حج لوم تلیو نو د دې زه فوج لړ او هغه کسان چې رانیو نو سنا سړځي پکې شوی رب هم امام شافعی رحمه الله دلیل ځان نو نیسو مونږ دغه جواب ورکو قال ومن كفر فأمتعه قليلا